سورة القمر مکی سورت دے ترتیب مصحف کی چون نمبر سورت دے پس د سورة النجمنا او په ترتیب نزولی کې 37 نمبر صورت دی پس د سورۃ الطلاق نه ربط مخکی صورت سره سورۃ النجم کې اثبات د قیامت هغه بیان کړی شو فازفت الازفه سرا نو اوس په دې صورت کې اثبات د قیامت ذکر کیږي فاقتربت الساعه وانشق دریم ربط سورۃ النجم په اخر کې ویل شل فسجدوا لله واعبدوا نو اس دی صورت په اخر کې آیت نمبر 49 کې به دعوت توحید ذکر شي دعوت صورت او جدا شوه بیل شوه سپوږمۍ ټوکړې شوه او چاودله اوس بعض علما بعض خلک ذکر کوي چې دا انشقاق کمر دا نه دی شوی بلکې دا د قرب قیامت کې برازي لیکن د قرآن نه او حدیث نه ثابت خبر دا ده چې دا شک کمر چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې شوی وو او دا شرط قمر د ډیرو خلکو د ایمان هغه سبب ګرځیدلی وو د هغه د ایمان سبب هم دا واقعا د انشقاق کمر دا ګرځیدلې و چې کم خلک د شق کمر قائل نه دي نو هغه دا خبره کوي چې د شق کمر بارکه چې څومره روایت دي نو څوک وایي چې مونږه په مکه کې وو دا شق کمر شیو او څوک وایي چې مونږه په مینا کې وو حضرت شیخ القرآن نور الله مرکزه په فرمایل چې دا سبعیدا او ګرانه خبره خو نه ده دا منام د مکی یو شهر دی کله سړی کم ځای کې اوسېږي هغه ته نسبت کی او کله پوره علاقې ته نسبت کی لکه اوس تا نه څوک تاسو کی ته توای چې زوی ساکیما او کې بیا د نو څوک تاسو کې توتا ز اٹک کې ما نو دا څه بعید نه د دغه ویسا د اٹک یو کې لې دی نو دغه سي باز راویان هغه مینا طرف ته نسبت کړ دې چې موږ په مینا کې وو او باز رواتو چې دنو هغه مکه طرف ته نسبت کړي دي خو به هر حال علما ذکر کوي آیتن علی صدق القرآن چې دوی وګوري په صداقت د قرآن باندې یو نخا یا په صداقت د رسالت د پیغمبر علی صلوات و سلام باندې یو نخا وګوري نو یو رزو دوی اعراض کوي دا غینا اوس دا دفع د یو سوال نه چې کله د مشرکین او د منکرین حالت ذکر شو چې حق ته دی نسبت د سحر کوي او حق نه چې دی دی انکار کوي او د خپل د خواهش تابع دي هغه پس روان دي نو په دوی باندې عذاب ولې ناراضي خوارو وارو لکه مولا خان په شکال کې بیا تماشا خکېږي چې کله بلف لګېدلې وي دی بلف پس راځي او داسې خوارو وارو پراتی یو او دا هغه پنځو کې نړمبنۍ واقعیا د حضرت نوح علیه صلوات و سلام دا چې نوح علیه صلوات و سلام خپل قوم د الله توحید طرف ترابلو او هغه قوم رز پر رز هغه اذیتونه او تکالیف هغه زیاتول په موسی حضرت نوح علیه السلام باندې چې دوی اذیتونه او تکالیف دومره ورکول او حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام له په تبلیغ کې په بیان د مسلې د توحید کې رکاوټونه هغه پیدا کول لکه حضرت خطیب شربینی ذکر کیا زجرا عن التبلیغ بانواع البلاء والمصائب تکالیف هغه پراوسلل او تکلیفونه ورته ورکول چې دې لپاره چې دې دا مسله د توحید بیان نکیا لکه سورته شعراء آیت نمبر 116 وګوره نو دکسې دمکیانې او تکالیف یې ورکولو چې دې مسله د توحید هغه بیان نه کیه دوی معنا حضرت شیخ القرآن نور الله مرکده به فرمایلا چې دا وز دوجر معنا په مج... د دې عطف په مجنون باندې وشي نو بیا معنا څه کې یعنی ټکر ور کړی شي اذا شیخ القران نور الله مرکزه به فرمایل بعض معنی دا چې کوي لیکن هغه معنی غلطه ده چې دا بدله ده لپا دا غچا چې چا کفر کړي دي نه نه لمن کې من مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی اوس دا قران آسان دی خو څنګه آسان دی لپاره د نصیحت لپاره د وعظ لپاره د حفظ د الفاظو لپاره د حفظ د معنیو البته پاتې دا خبره په اعتبار د رموز دا ډیر ګران دی آسان نه دی الشیخ القرآن نور الله مرکزو به فرمایله چې آسان وي نو دا دومره په لکونو تفاسیر به نه لیکل کېدل او واقع دا حضرت انور شاه کشمیری رحمهم الله ذکر کولا چې اغه نه چاته پوسو کو چې داسې یو شرع خو چې د متن خسته حل کړي وي وی فتح الباری چې هغه خسته حل کړي د بخاریه وای داسې کتاب خو مختصر چې متول نه اوګد نه مونږه په اخلاص کې وای ابن کثیر دې چې ابن جریر نه د خلاصي یا وای داسې یو تفسیر خو چې هغه د قران کریم پورا حل کړی بیا وای داسې نشته دی وای دا ولی وای امام رازی هم نه کړي وای نه کبیر نه دی کړی جواهر القرآن التنطاوی اغم نه دی کړی وای نه اغم نه دی کړی وای دا وجه صدا وای ځکه چې متن دا چا چا دی د خالق دی او شارحین ټول مخلوق دی نو دا مخلوق په قنه د خالق د چرته ورسیږي باقی یو یو برازي او په اخر کې برازي په دې یو واقع کې دو ځلې راغلې مخ کې او رستو نو دې رموز او اعتبار سره هغه مشکل دی هدا شیخ به فرمایل چې خطیب ویا چې دا کیفا دو فائدو دې پار راځي یو لل اخبار راځي او یو لپاره تعظیم راځي عظمت نو چې کله د واقع په اخر کې راشي نو پاره کې اشاره ده تعظیم د عذاب ته عظمت د عذاب ته لوی عذاب دی او چې کله په ابتدا د واقع کې راشي اخبار طرف ته اشاره ده کذبت عاد کیف کان عذابی ونذر دوی مواقع ذکر کیږي کذبت سمود بالنذر سمودیانو نسبت د درو کړو بالنذر هغه يرون کوتا علما ذکر کوي از شیخ القران نور الله مرکزو ذکر کوله چې دی قومونو سمودیانو خو یو پیغمبر تکذیب کړو دارن کې عادیانو د یو پیغمبر تکذیب کړو او دل ترازی جماع بالنذر ان اذا لفی ضلال بشک موږ په دغه وخت کې خامخا گمراهی کیو وسعورنا دلته په الف لام در شیخ به فرمایله چې دلته الکذاب او الاشر باندې الف لام راړه دې ته ویل کېږي کامل جواب ان مرسل الناقه فتنه دی خلقو مطالبه وکړم ونبئهم چې کله الله رب العزت هغه د دې مطالبه باندې هغه معجزه او تور کړش له اوخه هغه اوخه چې رااله نو الله دې لپاره یو قانون مسره ولېګا چې اوس بس کېږي دا یو رز بدا چینه او دا اوخس کی او بل رز بدا نور خلق کیه حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایله وای چې کم قوم د پیغمبر مخالفت شروع کی او د الله د کتاب مخالفت شروع کی الله اغي ساورو سره برابر وګرځي دوی د پیغمبر نه انکار وکړو د پیغمبر د رسالت نه انکار وکړو اور هغه احکامات الهیو نه انکار وکړو نو د دوی هغه نمبر په چیرنو په ساوري اوخ سره رانه حضرت شیخ به فرمایل چې دلته څه دی د مفرد ذکر صيغه ده فطاعتم دې را پاسې د توره واغسلا فعقرا او دای وجلا مړې کړه قتل کړه ګډې کړه او سورته اعراف آیت نمبر 77 تو ګره حالت د جمع صيغه راغلي فعقروا الناقه دوی ګډه کړه اوخه نو پاسې دل خو یو کس او هغه مړ کړي وا هغه ګډه کړي وا او دلته جمع ده او دلته مفرد نو حضرت شیخ نور الله مرکزو به فرمایله چې کار یو کړي او خرازي به زمون هغه غریب چې نن دوی ته انذار يرولي وو فتمارو بالنذر نو دوی شک وکړو پاغا يرون کوګي دلته ناغه نذر نه مراد فرشتي دي چې حضرت لوط عليه السلام خطر راغلي او خسته او خوبصورت شکلونو کې راغلي وو اور هغه واقعا مخکې تاسو وای ان شاء الله چې اکل چې قوم خطر الاله نو هغه خزه د حضرت لوط علیه السلام منافق مزاج وا هغه خپل قوم ته وی چې نن خو زما خاون خطا داسې ملمان راغلی اور هغه په بد اراده باندې رااله علما ذکر کوي چې د دې مراد عذاب قبر دی او تفسیر مظهری معنی کوي یستقر بعد الموت دا سه عذاب پر له چې موت نه بعد هم پیغه جاری وي چې عذاب قبر دی بیا مو چې دوی عذاب قبر نه مني پشان د نیولو دا یو زور اور ذات مقتدر چې پورا قوت والا دی دې دې پوری د تخفیف دنیوي هغه پنځه نمونه ذکر شلې اوس دلته د شیخ القران نور الله امر کدو فرمایل التفات برای اهل موجوده التفات برای اهل موجوده دا چې ثمود ذکر شلل عادیانو تذکره وشلا فرعونانو تذکره وشلا د قوم نوح تذکره چې وشلام آیا د دې وخت دا کافران چې د پیغمبر اسلام د رسالت نه د قران نه انکار کوي دا به تر دې دا مخکنی قومونه بیا مخکې صورتونو کې تفصیل ذکر شوی دی الله فرمایي آیا تاسو د مال اعتبار سره سخت احتیاط یې یا د قوت له سره عاد او ثمود خو په خپل لاسونو باندې په غرونو کې مست ځان له جوړولې او کورونه به جوړول قوت والو لیکن چې کله د پیغمبر خبره او نه منله عذاب را لې نو هغه قوتونو ولای فائدہ ورنکړم یعنی یا خو تاسو بهتر بیه دی غینا ځکه په تاسو عذاب ناراضي یا تاسو د پاره پرې کتابونو کې استثناء د عذاب ذکر شوی دا چې تاسو څه کوي کوي په تاسو به عذاب ناراضي دا دواړه خو ندیا ام لکم اشتر تاسو پارا براءتنا چټي الشیخ وکلمانه کوله چټي پرچا د په د سوال دا چې کله دی خلکو د پیغمبر د رسالت نه انکار وکړو د قران د حقانیت نه انکار وکم او وی چې نحنو جميع منتصر بیا په دوی باندې عذاب ولرانلې الله فرمای بل الساعه موعدهم بلکې قیامت چې موعدهم وعده کړی شوی د دوی سره